او ځمکه موږ وغوړوله او پاغې کې مو غرونه خخ کړل او پاغې کې مو هر راز کې رازه خایسته نباتات زرغون کړل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب دا ټول شیان سترګې غړوونکي او درس ورکوونکي دي د هر هغه بنده لپاره چې د حق خواته رجوع کوونکی وي له دوی نه مخکې د نوح علیه الصلاة والسلام قوم او د څا خوندانو او سمودیانو وعاد وفرعون وإخوان لوط او عادیانو او فرعون او د لوط علیه الصلاة والسلام ورونو بیا ګوره هغه د ځان کندن سلګۍ په حق راغلي د همغه شی دي چې څه ترې نه تښتېدلي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او بیا شپېلۍ پوکړه شوه دا دغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري